بسم الله الرحمن الرحیم تبت یدا ابی لهب وتب مات دي شي او هلاک دي شي دواړه لاسونه د ابو لهب وتبا او ټول هلاک شو ما اغنا عنه ماله وما کسب